د یهودیانو او بنی اسرائیلو سره په سوره بقره کې مختلف خطابات او مدني آیات نه تر آیات 91 اخر پورې پنځم خطاب د یهودیانو او بنی اسرائیلو سره او په دې خطاباتو کې قران کریم د هغه خصوصیتونه او دنده خوونه ذکر کړل دې لپاره چې هغه کشران د نظام ساتي او مسلمانان د دې اجتناب کوي نو په دې څنګه خطاب کې د بنی اسرائیل یو بل خبرنه او دنده خوونه ذکر کړي چې د الله پیغمبر نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم پیغمبرو خو زدن او عنادن د امر انکار کړو او هغه چې دین وروړو دا نه کوم اختیار کړو چې موږ د کافر مقابله کې دا مدد او نصرت کو چې کافر باندې وغالي شو نو کله چې الله اپنه پیغمبر نو لګلو دیو کې د انکار دی وکړو نو اول به الله سوالونه کول